والا فحذف الک وی حمزه د استفهام ک په ال باندې داخله شو نو سبا حذف سبق چې ضرب کې یا په کې تسهیل کې یا ابدال والا او کچرتا دا نمبر حمزه د حاجی نو ګورا فل افعال مو کتو ها دا فل افعال کې چې قلت تخصتم طلع افترا دا ټول څه شي دي دا دین یو حمزه حذف شوی حمزه وصلی دلته درله د سویلی و الا او کچرتا دا حمزه استفهام د ال په حمزه داخله نشوا فحذفانو د حمزه وصلی به حذف کې دا دویم نمبر مثال به څنګه ک اتخذتم قران کې ته څنګه وې اتخذتم او د څنګه اصل کې اتخذتم سو څوک په دې باندې پوه شو اطلع الغیب اطلع الغیب تاسو قاعده کې را روان دي صحیح شو بیا سوي دا خو درتا د څه خبر او کا اول خبره دل داو ک چې حمزه قطعی د الف حمزه داخله شي دا دویم نمبر چې کم ده حمزه وصلی حمزه قطعی داخل شوی د په حمزه وصلی په افعالو کې او درې حمزه وس قطعی یعنی حمزه د استفهام داخله شو په اسماو کې په حمزه وصلی اگر چې قران کې نشته هم حمزه وصلی حذف کیږي لکه مثلا ابنا واحدا لك نو څنګه به وي ابنا واحدا لك پوینشوي قران کې داغي مثال نشته خو کراله نو دغه ترتیب دی څه درته ذکر کوي یو قاعده اهمه او تاسو دې بورډ د ګوره یوس ها کله بورډ طرف لولا متوجه شه حالته کې نه لګي خیر دغه ته منځ کې مزشتا دلته یو قاعده درته ذکر کړم په یو کلمه کې دو حمزه قطعی را لې او دویمه ساکنه ده نو دا دویمه به په حرف مد سره بدلې کم حرف مد سره هغه حرف مد چې د مخکې حرکت موافقي پوه نه شوي مثلا مثلت مثلا خکاری درته دا دواړه همزه قطعی دي دواړه همزه سي دي قطعی همزه دي اول بکی څه شي ده متحرکه دا دویمه ساکنه ده اوس په دې کې واجب دي چې دا دویمه حمزه به په هغه حرکت بدلو په هغه حرف علت به بدلو په هغه حرف مد چې د دې حرکت سره موافقي د فتحې سره موافق الف مد او مد یا مد کې سری دا به الف مد بدل کو نو سبت جوړ شي امانا سبت جوړ شي د کسره سره موافق سری یا نو دا به څه شی شي ایمانا د ضمې سره موافق څه دي دا به څه شي اوتو دا آمن ایمانا اوتو بازل کې څنګه آمن ایمانا اوتو دویمه حمزه موافق دا هغه حرف علت بدل شوی چې د هغه سره حرکت څه شو موافقت خورو نو دی وای واخر الحمزين ان يسكن وجب او اخیری په دې دوه حمزو کې کچرته ساکن یعنی دوه حمزه را لې اخیری په کې ساکن وجب ابداله مدن واجب د چې دا دویمه حمزه بدل کې په حرف مد یا په الف مد یا په واو مد یا په یا مد باندې کا آتی من طلب لکه مثال به څنګه شي آتی ته در صرف د د د الف مد مثال ذکر کړ په دې شعر کې آتی اصل کې څنګه و ا تی نسته جوړ شول آتی کذا و اوتینا دا رنګ اوتینا په اصل کې څنګه و اوتینا په واو بدل شو کنه تونی اور بسی سے دی ائتی وای دا په حالت د ابتدا کې چې کله ته ابتدا پې کې نو څنګه به وې او تو مینا ایتونی او ایتی ایتی بقرآن غیر هذا او بدله نو دی وایي و واتو می ناتو نئت حال الابتدا دا درې واړه چې کله ته د ابتدا کې نو دغه پارت بور سره وکړه دا مخکې چې کوم کو دوی حمزه په حرف علت بدل په حرف مد به سکی بدل هو کې ابتدا ته نه کې بیا بسنګوي بیا خو څه شه ده یا خدا حمزه حذف کیږي دا حمزه څه کیږي حذف کیږي دا څنګه بشي الذی تمن امانته او فی السماوات اتونی ها ورپسې څنګه د ایت به قران نمخ کې سدي ها او یو بدیل هو د مخکې ها په دې باندې تاسو پوه شئ الکه شیر حل شو که حل نشو کذا و اوتینا و ایتاء اعدو دا اوتینا او ایتاء خو سم نشه دی خو دا نور چې کوم دی و و تو من تو نئت حال الابتداء دی باندې چې کله ته ابتدا وکي نو الا بدو حمزه تعالی مخې لرازي کې ابتدا نه کې نو اول حمزه خو بیا سکیږي حذف کیږي او د دې ذکر بدر تراشی پس کې په قاعده کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد اله وصحبه